الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه لتقيا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نبي عليه الصلاة والسلام دسيرة سلسلة كي د مدني دور تفصيلات شروع چې مدینه کې لږ وخت کې یو اسلامی ریاست وجود تراغه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې جسد د قیام نه بعد دغه په انتظامات باندې ډېر لوی توجه ورکړ انتظامی کارونه برابر کړل او پاغا نو خیز ورکوټ غنتی ریاست کې یہ مختلف قسم شعبے قائم کړي انتظامی شعبے چې دا کار په بهتر طریقې سره مخکې وچلی لکه د فرامینو دستاویزو جدا شعبه وا چې تیر تعلیمی نظام او شعبه کې موږ دا غي څه تذکرہ کړی او وثیقه نویسی او زباندانی نو دارنګ دا فرامینو او دا دستاویز او مستقل شعبه یو شعبه پکې د احتسابم وا داخله او خارجه شعبه پکې وا لکه دا ملکونو کې وزارت داخله او وزارت خارج د مالیات شعبہ دارنګ شعبه عساکر د فوج دغه نظم نسق شعبه تعلیم چې باغې تیر ځل څخه خبره شوه او په دې موقع باندې اوس د مدینه د ریاست دا امور خارجه داغه د شعبې متعلق به خبره کو چې نبی علی السلام دا شعبه او دا نظام سیستم څنګه جوړ کړو دا خارجه نظام د نبی علی السلام د خارجه امور او انتظام د نبی علی السلام څنګه نبی علیہ السلام د مدینی د ریاست د قیام نه بعد چې دا مختلف شعبې انتظامی جوړول او خلک مقررول نو په دې ټولو کې د ټولو نه مخکې او ابتدایي کار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ضرورت پیښ شو به حیثیت یو د ریاست سربرا ناغا د شوبه خارجه تنظیم کولو د بنیادی ضرورت خارجه خلق سره خارجه پالیسی وسی نور قبایل ملکونو سره به تعلقات څنګه وي د بنیادی ضرورت او د دې ضرورت څخه د نور په نسبت ډېر اشد او اهم او زر پکارو چې مدینه ته کم داسي د ګوتو د شمیر سم مسلمانان راغلي لږ خلک دی د دشمن د دې یلغار نه او د دشمن د دې سمندر نه د محفوظ او مامون جوړولو د پاره د دې ضرورت چې خلک اوس بچو دا نو خیز ریاست هم بچ او دا مسلمانان هم بچ د دې لپاره نبی علی السلام خارجه امور صدا سے توې کړل او خارجه پالیسی دا جوړ کړه چې خوښه د مدینه سمره قبایلو نا قبایلو سره رابطه جوړ کړې یو ځای ته وفد لېګلې سفیر لېګلې بلې قبیله ته لېګلې د دې لپاره چې دا غیر چا پیر قبایل سره زمو روابط او تعلقات خشي نو مدینه مو محفوظ شي ځکه بیرونی دشمنان ډیرو او خاص کر مکه والا خار وخت یې او دا موږ مخکې ویلو چې نبی علی السلام مدینه ته راغی تشریف وروړو نو دا دمکیم ورکړی شوی او مدینه والا ته چې موږ پتا سو حمله کوو زموږ دشمنانو لمزه ورکړی دا خطر غټه و نبی علیہ السلام غیر چا پیرا د مدینه نه قبایل سره روابط د لپاره جوړول چې مدینه محفوظ شي ځکه کدا قبایل هم زموږ دغه خلافي تعلقات معاهدات هم وسرني نو مدینه والا وخت مکی والا وخت په اسانه بوم بس راځي عمله وکړي او دا خبره د قبایل سره ربط او دوی راغونډول دا قبایل په یو پلیټ فارم باندې را جمع کول دا چې د مدینه کم دستور کنه میثاق مدینه دا د عیسی وا اکه د دې تذکرہ وا دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشا غټ غټ قبیله وی جو ہے نه قبیله وا ایسره رابطه قائم کړ زمر قبیله وا هغه سره وفود لګل مزینه قبیله وا هغه سره تعلقات او معاهدات وکړل دا د نبی علی السلام خارجه امور اولنې قدم او اولنې کړه و سر زری دا درې کټ کټ قبایل د نبی علی السلام د دې قبایل سره روابط او قبایل سره معاهدات او پیش نظر سره یو درې غټ مقصد وو اگر چې دا وخت کې مسلمانان نو دا قبيله چې کوم سر معاهده کړی دا نو مسلمانان دا روس ته بیا مسلمان شي دا وخت کې لا کافر دي مشرکین دي او نبی علی السلام سره معاهده کوي د معاملاتو معاهده کوي د امن او امان معاهده کوي د ضرورت خود دې معاهداتو پیش نظر د نبی علی السلام درې غټ مقاصد یو دو چې د اسلام دعوت خور شي او د دې پلار کې کوم رکاوټونه دي ختم شي ځکه نبی عليه السلام په دعوت د پاره خلق لېګل نو چې موحده به شو نو هغه قبيله بیا د دوی دای منې کول نه شو دا څه خو نه شو ورتلې وجبه بنداوه نو نبی عليه الصلاه والسلام د معاهدو کې یو مقصد دا چې په دې باندې زمونږه دعوتی سلسله د دین نشر او اشاعت دا به مخ کې ترقی کوي رکاوټ به ختمي بلکې د معاهدو کې به باقاعده تور دا خبره وا که زمون دعیان درل د ایلار کې به رکاوټ نه جوړيږي بلکې دای به مهمان نوازی کوي دارن دله به تحفظ ورکوي نو ګره سیاسي معاهدي دي د نبی السلام کافر سره کوي کنه سیاسی معاهده کوي او په سیاسی معاهده کې دینی خبرې خیال ساتي زمونږ نن سبا حکمرانان سیاسی معاهدین کې خپل دین مذهب په خرج کی نبی علیہ السلام سیاسی معاهدی دي قبایل سره کافر سره شرط دی دي دایان بدرزي ایره به مهمان نوازیم کوي لکه ستا کلی وطن ته درغه د عربو دا طریقه ما لکه د پښتنو چې په خوا دا روایت وی چې د ملما خیال ساته نو زما دایان چې درځي د مدینه د ریاست دغه دایانو مهمان نوازی ایت بلار کې رکاوټ نی دعوت بلار درېمه ده ایله به تحفظ ورک باقاعده به معاهده کې دا خبره و بلکې احادیث کې بخاری شریف د دې معاهداتو د جهادونو د ازیو تذکرہ کې یا مشکات والا غالبا کتاب الاطعمه پاره کې د تذکرې شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام لبا صحابه علی رسول الله مونږ یو قبیله ته ورش مونږ لا وی مل مستیارانه کی مونږ لا زیرانه کی سوکو نبی علیہ السلام دا ساسو حق ده معاهدی شي او کدل درنه کی نو د اغوی باغات او غیرنا تاسو غیر دا اجازه نه خوړې شي دا معاهده ده مطلب دومره چې ستا ضرورت ته دا غباغ نه اخره کجوري اخره میوه اخره ګډي بيزي دي او وفد تلی ډېر زموږ سر معاهده د ملمسیا در نکړه نو بیا دای ګړ بوزو نه ځان لاله لکه موږ سر معاهده شوه دا د کافرو سره نو یو خدای نبی عليه السلام مقصد داو چې دعوت کې کاوړ ختم شي او د اسلام نشو شات خوري دی ورو مدینه نه بهر وځي نو د معاهده کې به دا فائدہ وشو ان د دې پایوس کې بوته نبی علی السلام هم سمانل تاسو زمون دایان رکاوټ ختم کې زمون داویا دایان او مهمان نوازیو کې دلا چې دینو تحفظ ورکه نور خلک وته سونه وي چې تاسو قبيله او پلار تیرې ده تاسو له مونږ د دې په مقابله کې دا دا دا دا, دا سہولیات فائدې در دا بوا دا هم عاده کې وی سبا ورکه او سبا اخلي دوی مقصد د نبی عليه السلام په دې معاهدو کې داو چې په دې معاشره کې خوشا مدینه د قبایل خوشا کې امن قائم شي او دا تمام قبایل دا سه په یو تار کې او پیلل شي او د یو بل سره د تعاون والا سلسله شروع ځکه د نبی علیہ السلام نه مخکې هر قبیله خپل آزاد او بل سره جنگ او تور دو نیزی دی او غشی دی او دا جنگ شاو نبی علیہ السلام چې دا امن راشي ور پیغمبر دا معاشره د امن د ملکونو د قبایلو د امن لپاره دا معاهده کولې پیش نظر دا شو اسلام کې ویدیشګردی دا اسلام خداوله روزنه د امن خواهاده او امن راوړي هغه قبایل چې مشتو ګریوان وایي کې امن چا راوس خپل منځ کې جنگونه چا ختم کړل محمد رسول الله صلی الله او دریم مقصد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داو چې په دې معاهدو سره به د قبایل سره زمونږه معاهدی وي نو زمون قوت به مضبوطی او په تمام خوش عرب باندې به مروب او دبدبوي خاص کر مکی والا لکه چې هغه قبیله سر معاهده دا بلم دا دا بلم دا بلم دا غیر چا پیرا نو مکی والا بو سیره کوي چلکه आवाज نه ده وسره نورم دي نو په دې سره نبی علی السلام د مدینه د اسلامی ریاست هغه روب دبدبه قائم الغسل چې سباله بیا د مدینه اسلامی ریاست ته څوک پکا دسترګونو ګوري دا درې مقاصد او اهداف مخه د نبی علی السلام د اسلام تبلیغ کې اسانتیا اندرونی استحکام او د انساني جان حفاظت درې غټ مقاصد په دې طریقه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاهده کول او په دې معاهدو کې بدام وا کله به دا شو کړل چې دشمن به نو د دشمن دوستانو سره به معاهده وکړي د مکی والا چې کم قبایل اس قبیله سره تعلق نبی علیہ السلام یې سره معاهده وکړه نو دا یو سیاسی پهلو ورکه چې دی وسر معاهده وکړو سبا د مکی والا سره امداد نشو او معاهده به یې روکو شو مکی والا بیا ځان سره لاس کې نشو بس دغه کله با لکه نبی علیہ السلام دا سی کړو خیبر سره دا سی وکړل مکه سره وکړل د خیبر د يهودو اطراف ته چې څومره قبایلو نبی علیہ السلام چې خیبر فتح کړه نو سره خیبر نو فتح شوه خیبر سره خو شاسونه قبایلو ای سره معاهدات وکړل خیبر سکور نبی علیہ السلام بیا روان شي چې یعنی کوم لاړ شو نه نه دا يهود بیا بغاوتونه کی نور قبایل وسره یو ځای نشي یې سره معاهده وکړه رااله او خپل صحابه او گورنران یې ته مقرر کړ دایا مکی والا سره دا سو کړه مکی کې ارشا پیر شي بعضي قبایلو یې سره معاهده شروع کړ په دې طریقه باندې نبی عليه الصلاه والسلام او کم چې پکې داسې سنجیده دشمنو معزز دشمنو نو دارنګ داغي د زړه غشتو د پاره آی سره به معاملې وکړي ځکه عرب غیرت باندې خلک نو داغي احترام هغه سره خرویه نه یې زړیم واغش په دې طریقه باندې او چې کم به بدبخت او کم به نه کېدن نو بځه مجبور او مجبوری وسره جهاد خو زیاتر مکی والا سره دی اول ورځو کې دا جنگونه ډیر شي بهرحال دا خداغه نبی علیہ السلام دا خارجه امور یو خلاصه غونډه و چې څنګه خارجه امور نبی علی السلام ته کړی و پالیسی جوړه کړ په دې خارجه امور کې دن بیا یو سو نور شوبې جوړې کړې یو پکې شوبې تالیف قلب شوبې تالیف قلب تالیف قلب لیکي زړونه مایل کول او نرم کول لکه قران پاک سورته توبه کې چې د زکات مصارف بیانې اته نو پای کې یو پاغي کې یو ول مؤلفه قلوبهم هغه چالم زکات ورکول شي چې دا غي زړونه اسلام ته مایل شي او یو جدا باس ته چې دې څه مطلب دی هغه تفسیر سره تعلق لري یا فقهي احکام سره تعلق لري خو بهر حال داوا چې شریعت د مؤلفه القلوب تذکرہ کړي وا وਹੀ کې وا نو نبی علیہ السلام د دې خارجه امور لاندې یو شوبه مستقله د تالیف قلب وا صدا سي اقدامات نبی علیہ السلام کول چې پای سره د خلکو زونه مایج لکه غیر مسلم بو په خاصو موقوع باندې غنیمت و غیره کې باویلا څه شی ورک نور مسلمان شوی بنو خو مثلا د یو قبیله سره دار ده خوشا وسی مکه کې یا مدینه کې وغیرہ ایله به سوار دې د پاره چې دوی نورم د اسلام ته رانیزدي شي او دنه په دې ځړ کې هغه نرم گوشه پیدا شي یا بنو مسلمو نو مسلم نوې نوې مسلمانان نو په داسې موقع به غنیمتونه زکات وغیرہ یې لور لکه خاص کر حنین چې فتح شو کنه د حنین د فتح نه بعد چې غنیمت تقسیم هغه ټول مکی والا کې تقسیم کړ حالانکه هغه نوې نوې نو مسلمو ولی نبی علیہ السلام چې دا مهاجر یا انصار و غیره چي دي انصار چي دي دا خو نور مقیدی کنه باغی به ورکو خو حکمت دا ده چې دلته دا غنیمت د مکی والا کې تقسیم کو کنه دا سرداران ملکان راغلي د مکی په دې بدوی خوشاله شي او په اسلام باندې نور کلک شي نو دا مؤلفه القلوب تالیف قلب دې ته ویل کی او کله کله دا تالیف قلب شوبه کار چې وکاو نو کله به قومي سطح باندې وکاو کله انفرادي کله پورا قوم قبيله سره پیدا شي تعاون وکاو لکه یو ځل مکه کې قحط راغی نو مکی والا سر خود نبی علیہ السلام را حالت چنگو او دای باوجود نبی علیہ السلام د مدینه نه غټ تعداد کې تاون امدادي تاون امداد کجوره دارن اوربشه ډیر غونډه کړي مکه ته ولېږي او ورسره ذمہ دار ولېږي ورته وي چې د ضرورتمنو خلکو کې دمو طرف نه تقسیم کړي وګوره تعریف قلب دا دې د پاره چې لکه موږ سره سکو او دایره سره سکو تعریف قلب د نبی عليه السلام دغه سی وختن په وختن داسې کارونه بکیدل د تالیف قلب او دغه امور خارجه خود دې امور خارجه او بنیادی ذمہ داری چې وا د دې شعبې د دې وزارت دا نبی علیہ السلام عمر فاروق رضی الله عنه ته ورکړی و گویا کې د مدینه د ریاست وزیر خارجه عمر فاروق رضی الله عنه او جداوا چې مکه کې هم قبایلی سیستم نو په قبایلی سیستم کې موږ ابتدا کې ویلو د نبی علی السلام برنې نیکه قصه په خپل زامنو کې کارونه تقسیم کړو نو دا هغه وخت نه د عمر رضی الله عنه کومه قبیله چې وکنه نو د سفارت او دارن دا خارجه امور ذمہ داری د د قبیله ته حواله و نبی علیہ السلام دلته ځکه ورکړه چې د دې د قبیله دا زړه پیشه دا نو دې په پوي وګوره نبی علیہ السلام ماهر او پوي سړی کته متعلقه کار نو گویا کې دا وزیر خارجه دی دغه رنګ یو شوبه پکې وا سفرا سفیران نبی علیہ السلام باقاعده شعبه وا سفیران مقرر کړی چرته به لګل سفیر نو دا یو شوبه پکې چلی دا نبی علیہ السلام دا سټیر مهمات او ډېر وختونه خو شاليګري ډېر زیات دا ای تفسیر خدا مقنه ده اب بیا ان شاء الله د جهاد په بیان کې راشي سیرت خدا دا غیر چا پیرا د مدینې نه چې څومره قبایلو مکه والا تنیز دی نبی علیہ السلام هغه سره معاهدات کول وختي ما تفصیل کو دغه دوران کې به نبی علیہ السلام سفیر لېګا دا سفیر به صحابه کې مقرر کو وره بیلې دا سفیران نبی علیہ السلام وړو وړو قبایلو تم لیګلی غټو قبایلو تم لیګلی او کله غټو ریاستونو او باقاعده حکومتونو تم لیګلی هو غټو حکومتونو ته او غټو ریاستونو ته چې به لېګ نو اکثر به یو صحابي دی دحیه الکلبی رضی الله تعالی ابه لګه دحیه رضی الله تعالی دا یو قبیله و بنو کلب د بنو کلب قبیله نو کلب نو څنګه به دحیه الکلبی وای رضی الله تعالی د بارکه سیرت نگار ټول دا وای د ډیر خوبصورت خيسته سړیو ډولی سړیو معزز سره و دیو جنا قیصر روم تا هرقل ته چې خط نبی علیہ السلام لېګا نه د د پلاسې لېګل دحیه رضی الله تعالی عنہ پلاس او دغه د خوبصورت او د حسن دونه چرچا وا چې وی کله د دمشق تور سید کنه د خط سره دیت الکلبی رضی الله عنه نو هلته دا خوره شوه چې د عربو یو ډیر خوبصورت سفیر راغلی دی او دون چرچا او आवाज شو چې د دمشق خزه په دروازو کې ړکو کې ولاړو چې دا خوبصورت نوجوان او دا سفیر وی دون خوبصورت انسان د نبی علیہ السلام خطه روان کړو جبريل امين به کله کله انساني شکل کې چراتنه د د په شکل براغه د دهیه رضی الله تعالی عنہ په شکل صحابه کرامو یې کله کله با مونږ سره داسې دهیه تیر شو چې دا هغه دی روسو معلوماتو شي شنا خو بار په سفر دی سفارت باندې ترې دی هغه د اوسې مخه د تیر شو نبی رسول الله دا جبريل راغلی جبريل لا شکر راغله نو دا پکې مشهور سفیر دی او غټو زینو ته دی لګا حکمرانانو ته دار نور سفیران هم دي صحابه کې لکه یو پکې عمر بن امیہ زمری دی د بنو زمری قبیله د نجاشی دربار ته چې خطوړې وغه دې صحابي وړي دی سفیر دی دارن عمر ابن العاص رضی الله عنه چې کله مسلمان شو نو بیا دم د سفارت کار کو ځکه د عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ چې ده د په مکه کې هم د مکی والا سفیرو د مکی دور کې جاهلیت کې ټول عمر سفارت کړي دي نو ډېر ماهر سره او ډېر تیز او خيار او ویښ انسان عمر ابن العاص رضی الله عنه فاتح مصر د مصر بیا د پلاس باندې الله فتح کړي دغه داسې نور سفیرانو تذکرم سیرت کتابونو کې احادیثو کې راځي خو د نبی علی السلام به بیا دا طریقه وا چې چرته به سفیر لېګ نو د سفیر سره سره به چې څنګه خط ورک نو سره به غو متعلقه کس چاته چې به خط لېګ ستو فور ډالې به مرګ توفه به کېګل بلکې کدا بار نه بس سفیران رالل مدینی ریاست ته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با او چې کله رخصتول نو غا بار نراغلی سفیرانو لم تحفه ورکول هدیه به ورکول دا د نبی علیہ السلام طریقه بلکې دا د مدینه پر ریاست کې توې شوده طریقه و چې سفیر کلیګو هم به تحفه وسره لیګو که سفیر بار ناراضي نو هم بدلا توفه ورکړي کی او تر دې پورې چې نبی علی السلام بیا د دې متعلق وصیت کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرز وفات کې د مرګ په بستر باندې سو وصیتونه کړی نو پای کې یو وصیت نبی علیہ السلام وی چې عجیز الوفودا کما كنت اجيزهم سمره چې وفود راځي سفیران راځي وفدونه بیرونی راځي ناغی له دقه سه تحفه او هدیه ورکوي لکه چې ما به ورکولا دا کار به دغه سي جاری ساته نه د مرګ په بستر ویلو وصیت یې دو نبی علی السلام هدیه به ورکوي دغه د حدیث کې مرضی کنه نبی علی السلام فرمایي تهادو تهابو هدیه یو بل لور کوي په دې باندې مینه محبت زیاتی نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارت طریقې کا سفیران لېګل سفیران راتلل او بیا وسره هدیه او تحفه په دې خارجه امور کې یو شعبه وا شعبه مهمانداری مهمان نوازی مهمانان راغلی دا غي سمبالخ دای انتظام ایلا رهایش ورکول ایلا خوراک سکاک ورکول ځکه د ملما یو خپل قدر ده احترام ده یعنی فرادی طور هم او د ریاست او د ادارې په طور هم د دې خبرې خیال ساتل غواړي ځکه چې د ملما خیال ساتل شي نو خلک خطا سوري وسی د غریاست بارکه د غیدارې بارکه کې دا شخص باره کې دا نبوي سنت ته د دې تاکید تعلیم پیغمبر ورکړي نو د ریاست په توګه هم او په تور هم باقاعده یو شوبه مقرره وا چې ایب مهمان نوازی او مهمانداری کوله دا یو بنیادی او ضروری خبره او کله که په یو اداره کې ریاست کې یو کور والو کې یو فرد شخص کې مهمانداری نه نو باغې سره خلک تاثیر نه وړي نبی علیہ السلام بس دا بصیرت خبره چې د دې خبرې خیال ساته دا د وزارت خارجه ما تحت دا یو شعبه وا د دې سربرا او ذمہ دار اول اول کې بلال رضی الله عنه د انتظامات د تاواله بیا وروسته یو بل صحابي دی معیقیب بن ابي فاطمه الدوسی سی رضی الله عنه معیقیب رضی الله عنه دا د ابو هريره رضی الله عنه د قبيله سره و دا د خاندان او د دوس قبيله و ابو هريره دوسی دی رضی الله عنه ابو طفیل دوسی او واقعه مو سیرت کې مخکې ویل دا دوس مشهور قبيله و د بیا نه ګرانو گویا کې دا سی وایا چې دا بلال رضی الله عنه اول کې او بیا معقیب رضی الله تعالی عنہ ورستو افسر مهمانداریو یا وطنن سبا اصطلاح کې چیف اف پروتوکول چیف اف پروتوکول دا دا مهماندارې ذمہ داری به پوره کوله خدای دې مهماندارې د پاره مدینه کې یو لیا حویلی وا دارالکبرا دا د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه هغه ډېر لوی سرمایدار کله چې هغه پیسې خو غټله نو مدینه کې یو ډېر لوی حویلی جوړ کړی و دارالکبرا به ورته وي او هغه نبی علیہ السلام په وینا باندې د دې شوبې مهماندارې لپاره خالی کړی و اته لکه دا کور مون ته خالی کا وفود ډیر راځي ځکه پناهم کال انتهایی زیات وفود هجرت پناهم کال ډیر وفود هغه دی نه سیرت کې هغه ته عامل وفود وي ډیر زیات وفود روسي تذکرہ کو غینه باندې اندازه وشي اکور په دې باندې خالق نو چې سونه مهمانان به بار نه راتل وفود نو په دغه دار کبرا په دې عبدالرحمن رضی الله عنه په دې محل کې به پاتې کېدل دا ډېر غټ کور وې دې چې کله تعمیر کو کنه نو نبی علیہ السلام سو زله د دې کتوله د نور غلو تعمیر په وخت کې دا زمانه مطابق یعنی یو خو غټه حویلی و جوړ کړي و عبدالرحمن رضی په دې کې دنه د کجوري بوټي نال کړي نو د دغه کجورو نو په ملمنو لبیا مهمان نوازیم کړه یو بل کور په مدینه کې ادا یو زنانو صحابیه وا رمله بنت حارث رضی الله تعالی عنها دا یې کورو ان ډېر غټ کور جوړ کړو یو حویلی وا او پای کې باقاعده دنه باغ نو چې وفد براغه د قبيله سي سفیر براغه نو اغل تبا وصول شو او یو دریم کور د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه مو دا درې زینا دادا سفیرانو وفود د پاره دغل تبا ټهراویدل خو که چرتا دونه به زیات شو دا رمل رضی الله عنه هغه حویلی کې به نراتل د عبدالرحمن رضی الله عنه حویلی تولېږي ال تمام زیات شو به مغیره بن شعبه رضی الله عنه هغه تولېږي ال تمام کله زیات شو کله په یو ځای سو سو وفد رااله د شي کله کم ځای کې چې د ملما خیال ساتلی شي او خيار خلک یې نه د ملما بیاړي زموږ الحمدلله دلته ملما ډیر زیاتی دا سي روزنی او دانا کله ملما ته نه ډیر شي الحمدلله چې بیا دلته لاندې تا خانه کې نه سمباريږي هغه مدرسې ته وسره ولي ایدا سي نو بیا چې په دغه زینو کې بنه پوره کېدل نو بیا با مجنبوي کې کمی اضافي پات شي مجنبوي تراوس مجنبوي کې به سره خوا شاکه خیمه ولګول شي په خیمو کې به پاتې کړی شي ما دغه کور کې درمره رضی الله تعالی عنہ کور دا یو غټه حویلی و سفیران او وفدونه په کې اوسېدل یو ځل د بنو خلیفہ وفد راغلی او 80 کسانو 80 نه اندازو لګوي 80 کسان راغلي دا ټول د دغه خزه رمله رضی الله عنها کور کې پاتې شي نو چې 80 کسان یو کور کې پاتې کیږي معلومیږي دا چې غټه بنگلا وداغه دور مطابق او وی دغه وفد ته د بنو خلیفہ وفد ته چې کوم خوراک ملاوي دو سور ورځې چې وی د غلطو دا خوراک به د رمل رزیلان هدا کور نه راته معلومیږي چې ډیره سرمایدار خزم ده صحابیه ده دو وخت روټه براتلا یو وخت په خوراک کې به روټه او پیو لکه سا او بل وخت کې به غوخه او غوړی دوټه مروټه 80 کسان وته صاحب عجیب خلک دي قربان د صحابهونه خپل عزتونه مالونه دولتونه اے کورونه اے هغه کوټیان او محلات ټول د اسلام او دین لپاره قرباني کړي دا چې بسوکو کی نن سبا موږ لس روپۍ اول لګونه په دین او کوم لګولې نو بیس باتو او چې ما خو ډېر لوی کار وکړو او موږ جنت به ګټو جنت په لس روپۍ ګټو بهرحال نو د خوراک سکا کې تنظیم په دې طریقه باندې شو بیا په نهمه هجره کې دا چیف اف پروتوکول بیا بدل شوی دا بیا خالد بن سعید بن العاص رضی الله عنه جوړ شوی دا بیا چیف اف پروتوکول نو ور بدلیدل بم یو ځل د موزینه قبیله وفد راغله ده 400 کسان 400 کسان د یوې قبیله سره راغلی دوی سره مخکې معاهده شوی و نو دغه معاهده تجدید د پاره او اسلام راوړلو لپاره معاهده وسره د کفر حالت کې شوی ده چې کله دا روابط او تعلقات اول ته دعوت چلی نه ایران الموحدم تازه کو اسلام امرو نو دغه قبیله راغله دا 400 کسان نو نبی علیہ السلام هغه چې په پروتوکول ته ونه وي ځکه هغه صرف د یوې شوبې ذمہ دارو غنا اب سره مهمانداریو لکه موقع موقع رضی الله عنه یا خالد بن سعید بن العاص رضی الله عنه دته ونه وي بلکې ډایرک عمر ځلان کوته وي وزیر خارجه ته وي ځکه چې کله کار غټ شي بیا غټ ته وي نو لاندې افسر ته ونه وي ډایرک وزارت خارجه ته وي نبی عليه السلام عمر ځلان هوته وي د دې ملمنو د ملمسیا وغیرہ بندوبست وکړ نو دا وفد په مغه کور کې ایثار شو ازنانه والا کور نه دی رب الرزیلانه الته ایثار کله چې دا وفد ته سروازی به ایثارو پیغمبر سره به خبرې اترې شي معاهده به شي تجدید به شو یا به اسلام راوړو یا به کله رالل نو اسلامی تعلیماتو د پاره بیا به واپس لاړ نو عمر کله چې دا وفد روانې ده نو عمر زلان هوتا نبی علیہ السلام وی چې زوید زویدهم دوی لا د لارې د خرچې تنظیم وکړه عمر زیلان هوته وي دلته سور وځي او خړ اوس کلم دغه زنانه کور کې دا وفد او بیا یا نور زینو کې تقسیم شوه او چې کله تلل نو وزیر خارجه ته وي عمر زیلان هوته چې زویدهم دله دلاره خرچه تنظیم وکړه ځکه دې ډېر لري زی چې په لار خوراک سکا وسرې کړي سخی پیغمبر هنو بهرحال او چې ماته دوی وای مزه حیران شوم سلور او سو خلکو له بدلارې خرچه کم زینه پیدا کړي او ډېر لوی کار دی تفصیل موجود دی او ای بس زوته یو ځای ګرځا بل ځای ګرځا څه چلو کوم اخر عالم نبی علیہ السلام ته یا رسول الله د تونه کسانو د زاد راه د خرچه او د توشه انتظام خو ګران وی ما ته وی چې د رمله بنت حارث کور کې باغ دی د کجورو ان ول تنظیم وکړه پیغمبر صحابه خپل پیژندل به تکلفي و چې دی په دې شي خوشحالي یوي دا شي نه وقف کړیو دا غن تنظیم وکړه کنه د کجورو د باغ نه د رملې رجلان هدا کور نه کم چې دا وفودو مرکز دی او زیره مهمان نوازه ده او ای بس ما چې سیدن رالم او التا خو عمده او بهتري کجوري وي ما د نبی عليه السلام چې خک کجوري ولا کټکا بس ویزان سلمه اندر پای راوړه دو کسان مې راوستل او چې کجورو ته مې وکتل ما چې دا کجوري خو دې سلوره سوال نه پوره کی وای بیا مې چې پیغمبر ویلې دي بس خبر ختم هغه اندر پای مې ولګ یو خو مې ونه توخی جو او بل ته مې لاندې ودرېګو شکره پچې وسره بس هغه کوزول او د کې به چول او بار به سه وفد کې به تقسیمول دغه خبره شروع و تر دې پورې چې هغه سلور او سو کس انو ټولو د دغه کجورو نمونګه د زاد راح د لارې د خرچې تنظیم وکړو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع ورکړه چې د ملمنو تحفه هدیه او د لارې چې وشوا خو باغ کې چې کمی کجوري او مقصه وي په کوم څه کمی راغلی نو دا د نبی علی السلام معجزه و دا طریقه د نبی علی السلام دا امور خارجه او مهمان نوازی او ریاست په ستا باندې دا شو دیو جن سیرت نگار وای چې دا رمله چې وکنه رزیلانها رمله بنت حارث د دې د کور باره کې وی کانت دارن واسعن دا ډیر لوی غټ کور دیو چې نه عربی کې دار کور ته نه وای حویله ته وای کوټه ته وای محل ته وای ولی کور ته عربی کې بیت وای دار چاغي کې دنه سو کورونه لکه زموږ غټي غټي بنگلي کنه هغه بنگلو کې دنه لوی انتظامی برحال دارنګ لکه څنګه چې مووی کله با غن وفدونه رااله نو دا بیا د دغه رمل رضی الله عنه کور کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه کور کې د مغیره بن مغیره بن شعبه رضی الله عنه کور کې ودارنګ بیا د جمعات په سهن کې چې زیات بشمار د ولا خیمه ولګول شو تنظیمات به کېدل دا سنور ډېر خبره د نبی علی السلام د خارجه امور سره متعلق دی خدا دا غي خلاصه وا قولوا قولي هذا استغفر الله